قصاءن او خيارن او جوزن ګوره اکثر خلک خټکې دوړه والی کور ته راوړي چې کور ته راوړي ماته کی چې ماته کی هغه خراب وي اوس بد دې سره څه کوي یا دې انار کور ته راوړي چې ماته په خراب یا دې اغوزان راوړي چې اغوز دې ماته په خراب نو د ماتولو نو رسته په عیب خبر شو مطلب دا دی مبيع دې کور ته راوړه او ماته دې کړه د ماتولو نو رسته په عیب خبر شو په دې طریقه چې بدبوی او ورپسې څه شي دي او مرن یا ترخو بدبوی او یا ترخو فإن لم ينتفع به نو کچرته نفع ور باندې نه اخیستل کېده یعنی کچرته داسې و چې بالکل د خوراک نه و داسې خوساو په منځ کې چې د خوراک نه نو بس خپل ټولي روپۍ ترې نه وره رجع بالثمن نو خپل ټولي روپۍ به ترې نه واپس کړي نو په دې باندې نن سبا عمل نشته هندواړه چې د کور ته راوړه او ما ته دې کړه او منځ بالکل خراب و چې د خوراک نه و نو به دکاندار واپس نه خري نو په کار دی چې واپس یې والی یعنی مطلب ټولې روپۍ واپس کړي دا روپۍ ورته حرامې دي لانه ليس بمال زکه دا مال نه دی غیر مال خرج کړي دی فکان البيع باطلا نو دا بيع باطل شو ولا يعتبر في الجوز دا دفع د اعتراض ده لکه علماو چې ویلي دي لأن مالیته باعتبار اللب ځکه د اغوزانو د چرمغزو مالیت په اعتبار د مغز سره ده په اعتبار د پوستکي سره نه ده چرمغز څوک د دې لپاره نه خلی چې تنور په بل کې بلکې د دې لپاره خلی چې منځي وخوري او چې منځي خراب نو واپس ټولې پیسې به واپس کوي و ان کان ينتفع به مع فساده او کچرته داسې وا چې د نفع قابل وا سره د فسادونو یعنی دومره بوی نه کولو خوړل کېده خو لږ نقصان پکې و لم يرده دا بنه واپس کې لأن الكسر عيب حادث ځکه تا چې دا اندواړو خټکه مات کړي دي نو نوې عیب دې پکې راوستي دي ولكنه يرجع بنقصان العيب لكن رجوع په نقصان د عیب باندې وکي دا داسې شو لکه عیب جدید چې تا پکې را پیدا کړي دفع للضرر د پاره د دفع د ضرر د دواړو جانبینو نه بقدر الامکان وقال الشافعي رحمه الله يرده امام شافعي سے فرمایي چې کله خراب می واپس کا چې لک خراب می واپس کا او کته وای چې دلته خو دا مات کړي ده کنه دا خټکی او دا اندواړې ماته کړي ده نو چې ماته کړي ده خو نو عیب پکې راوسته ده وای دا نو عیب په تسلیت تبایع راغله بایع د خټکه مشتری ته ورکړو نو مسلط کړو په ماتولو صحیح شو نو دا په دې عیب راځي د په دې نوې عیب لأن القصر بتسلیته زکه چې دا ماتول د خټکی دا په سبب د تسلیت د بایع دی نو د قدرت ورکون کې پشان قدرت ورکون کې د کون کې پشانی د قدرت ورکړې ده نو دا داسې ده لکه د چې په خپل مات کړې وي نو هبي جدید په ملک ته مشترک نه دی راغلی قلنا موږ ورته جواب کو چې التسلیط علی الكسر فی ملک المشتری لا فی ملکه موږ ورته داسې وایو چې ګوره زه دې طالب ته وایم چې د خپل کتاب دی وشکوه او دا, دا کتاب وش کولو نو تاوان خو په معنی دی ځکه دا مملوک د دې دی نه بش کولو تسلیت دی خو د په ملک کې دی زما امر ورته لغوه دی چې زه د تویم چې دا دا موبایل دی مات کړ نو چې د تویم د موبایل د مات کو د مات کو معنی به تاوان نه لې ځکه موبایل د مملوک دی ټیک د ما ورته ویلي دي خو په پردي ملک کې زما امر لغوه دی نو دلته تثبیت راغلی دی خو په پردي ملک کې راغلی دی او دې ته اعتبار نشته ځکه د دور باندې ولایت نشته ما تا ته خټکه درکو پتا باندې ما ته ول ولایت زنه لرم که په خله درته وایم چې ما ته کو به تمات کو په ما تاوان نشته ځکه زما پتا ولایت نشته دا زما امر لغوه دی پوه شئ التسلیط علی الكسر تسلیط په کسر ټیک دراغله دی خو په ملک ته مشتری کې راغله دی او دې ته اعتبار نشته ځکه د بایع په مشتری ملک نشته ولایت په نشته لا فی ملکه په ملک د بایع کې نه دراغله فصار کما اذا كان ثوبا فقطعه نه دا داسې شو لکه پتا باندې می جامې خرڅ کړې دي او تا هغه چیرې کړې ګوره پتا باندې می جامې خرڅ کړې دي او هغه تا هغه چیرې کړې نو چې چیرې دې کړی رجوع به نقصان به کوي کنه ځکه عیب جدید دی را پیدا کو رد متعذر دی نو دلته دیم چې خټکه مات کړي د رجوع به نقصان ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل که پتا باندې ما غزان خرڅ کړي چرته یو دو پکې خراب راوته او نور اکثره جوړ و نو دا بنه واپس کړي ولو وجد الباز فاسدا کچرته باز فاسد مندل او هو قليل حال دا چې دا ډیر لګو جاز البيع استحسانا دل تبع استحسانا جائز ده لانه لا يخلو عن قليل فاسد زکه دلک فاسد نه مبيعا خالي کی نو دا داسې دلک په غنمو کې خاوري پتا باندې ما غنم خرج کړی دی پاره کې خو لګي خاوري ضروری نو د دې لګو خاورو په وجه باندې دا بيع نه فاسدي دلته چې په سلو غزانو کې درې خرابي دا درې غیر مال دي او دا ونوي مال دي نو مال او غیر مال دي سره یو ځای کړي دي نو په ټولو کې بیع فاسده ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبل بقضاء القاضي له يرده على بيعه اول دا متن متن وای ورسته به شرح وای ګوره صورت ته مسلې دا دی چې ما زما یو غلام دی او ما په دې طالب باندې خپل غلام فرض کړو دې طالب په بل چا باندې فرض کړو نو چې دې طالب په بل چا باندې فرض کړو هغه دریم کس دې دویم ته د عیب په وجره واپس کړو خدا واپسی به قضاء القاضي و دا واپسی څه وشه بسي به قضاء القاضي قاضي خو دلیل غواړي کنه دلیل یا شاهدان دي یا د قسم نه انکار دی او یا اقرار دی دا درې شاهدان دي صورت د مسلې باندې پوهیږي کنه زما یو غلام دی ما په دې طالب خرج کړی دی په دې زید می خرج کړی دی زید بیا په عمر خرج کړ عمر د دې زید سره مشتری ثانی د مشتری اول سره مقدمه واچوله په محکمه کې مقدمه شروع ده هغه ورته وای مشتری ثانی دی مشتری اول ته چې په دې کې عیب دی او مشتری اول ورته وای چې عیب نشته دا ټکی خیال کې وساته مشتری اول څه شی دی شابسي منکر دی ښا نو د منکر دی نو هغه دلیل ته ضرورت لري چې دلیل ته ضرورت لري دا غو دلایل درې دي اول دا چې شاهدان پیش کی دوهم دا چې د قسم متوجی شي مشتری اول ته د قسم نه انکار وکي دریم دا چې هغه شاهدان د په اقرار پیش کی هغه شاهدان څه شي پیش کې شابسي د د په اقرار چې د اقرار کړي او مشتری اول اقرار کړي او چې په د کې عیب اوس منکر دی ما درته خبره کړي و چې د اوس منکر دی نو د منکر دی اوس اقرار به څنګه کوي چې منکر خو اقرار نه کوي کنه مطلب دا دی چې د مخ کې اقرار کړي او هغه په شاهدانو د د اقرار ثابت کړي یې په شاهدانو عیب ثابت کړو یو یې په شاهدانو د اقرار ثابت کړو او یا د قسم متوجه شو د قسم نه انکار نو د تر رد شو د مبيعه چې د مبيعه مشتری اول تر رد شو نو مشتری اول اوس بایع تر رد کوي شي خو شوي ځکه چې قاضي فیصله کړې ده نو دا شو دا دویمه بایعه کل عدم دویمه بایعه کل عدم شو فسخ من الاصل شو نو چې کل عدم شو نو که دویمه بایعه نه شي او په مبيعه کې عیب راوځي نو مشتری اول بایع ته واپس کوي کنه نو اوس به واپس کوي اوس پوه او کچرته دا قب د د مبيعه قبول کړي و قاضي فیصله نه وکړي نو چې قاضي فیصله نه وکړي نو دا داسې د لکه بيع جديده دا داسې شو لکه درې بيع اول بيع په مشتري اول خرڅ کړه مشتري اول په مشتري ثاني خرڅ کړه د مبيعه مشتري ثاني واپس په مشتري اول خرڅ کړه نو دلته بیا د حق د بیع رد نه لري مشتری اول بیع اول ته پوه شو ومن باع عبدا چا چې خرج کړو یو غلام فباعه المشتري ومشتري اول په مشتري ثاني خرج کړو ثم رد عليه بعيب بیا مشتري اول ته د عیب په وجه واپس شو فان قبل بقضاء القاضي که مشتري اول دا مبيحه قبول کړي و د قاضي په فیصله او قاضي چې فیصله کوي دلایل لري به اقرار اقرارین څه معنا شو به اقرار دا معنا ته خو منکر دی خو مخکې اقرار کړي د په اقرار شاهدان یې پیش کړي نو هغه شاهدان پیش کړي د په اقرار خو شوي وببینه او یې په دې عیب شاهدان پیش کړ او به ابا یمین یا د قسم متوجه شو د قسم نه انکار له یرده علی بایعه نو چې قاضي فیصله وکړه مشتری ثانی نه مبيعه واخیسته مشتری اول ته ورکړه نو دا داسې شو لکه دا بيع چې کل عدمي نو مشتری اول اوس بيع ته ورکړي لانه فسخ من الاصل زکه دا فسخ د من الاصل فجعل البيع الثاني نو دا دویمه بيع داسې شو کأن لم يكن لکه چې بالکل موجوده شوی نه معترض اعتراض کوي چې همداسې مسأله په شفعه کې راشي شفعه کې داسې ګور راغله د دې سمکه والا شفیع ده او د دې څنګه پټي والا زید ده زید د خپل پټې په یو پنجابي خرج کړو صحیح ده شفیع حق د شفیع اوس لري اوس هغه پنجابي دا پټې واپس کړو دی بایع ته د عیب په وجه وای شوي عیب په وجه او دا واپسی په قضا د قاضي وشو نو په کار دی چې دلته حق د شفیع هم ساقط شي حق د شفیع په کار دی چې څه شي شي ساقط حلال کې حق د شفیع خو نه ساقطي نه د بایع بایع چې رد شي حق د شفیع په ساقطول په کار دی ته ورته جواب ورکړه چې دلته حق د شفع قبل الردم او بعد الردم دی حق د شفیع مخکې نه ثابت او قبل الرد او بعد الرد او دلته مشتری اول چې بایع ته واپس کوي بعد رد المشتری ثاني به واپس کوي اول به مشتری ثاني مشتری اول ته واپس کوي بیا به مشتری اول بایع ته واپس کوي دلته خبره په بعد الرد کې ده او الته دا حق قبل الردم ثابت خو غايه الامر دا دفع د اعتراض ده نو فجعل البيع الثاني كأن لم يكن دویمه بایع داسې شو لکه بالکل چې وینا لکه چې معدومه اوس معترض اعتراض کوي چې تاسو صورت ته مسلې په دې کې جوړ کړی دی تاسو ته ما ویلو چې خیال کې دا خبره ساتي چې مشتری اول د دې عیب نه منکر دی خو شوي ما په مشتری اول غلام خرڅ کړی دی مشتری اول په مشتری ثانی خرڅ کړو په دې کې عیب راووتو د دې عیب نه څوک منکر دی مشتری اول لدی وجنه خو مشتری ثانی دلایل ته محتاج دی دلایل یا شاهدان دی په عیب یا شاهدان دی په اقرار او یا اباع عن الیمین ده نو قاضي فیصله کوي ورته اوس مشتری ثانی چې مشتری اول ته رد کړو مشتری اول منکر وکنه مشتری اول منکر دی د عیب نه نو مشتری اول څنګه بایع ته واپس کی چې پدې کې عیب دی پدې واپس کې خو اقرار بالعیب راځي او موږ کې خو دې ان منکر د عیب خو شوي دې چې بایع ته واپس کی خو مطلب دا دی چې دې پدې عیب مقر دی کنه نو دې ورته جواب کی چې ټیک ده دې منکرو خدا انکار کل عدم شو شریعت د انکار لغو کړو ځکه خو قاضي د په خلاف فیصله وکړه انکار حسن شته خو شرعا نشته شرعا کل عدم دی خو شو ځکه قاضي د په خلاف فیصله کړي غایت الامر اخیری خبره د امر د مشتری دا ده چې انه انکر قیام العیب ټیک دا د قیام د عیب نه انکار کړو لکنه سوار مکذبا شرعا بالقضاء لیکن د د نسبت د دروغ شو په شریعت کې په سبب د قضا ومعنى القضاء بالاقرار معنا د قضاء بالاقرار دا ده چې انه انکر الاقرار ما درته مخکې هم دا خبره کړې ده به اقرارین کې مې درته تفصیل کړې ده به اقرارین مې څه معنا درته کړې و چې مخکې اقرار کړې ده به ترې نه منکر شوې ده او هغه په شاهدانو د اقرار ثابت کړ ومعنى القضاء بالاقرار معنى د قضاء بالاقرار دا ده چې انه انکر الاقرار مشتری اول د اقرار نه انکار کړی دی فاثبت بالبينه نو مشتری ثاني په شاهدانو د اقرار ثابت کړو وهذا بخلاف الوكيل بالبيع اذا رد عليه بعيب دا مسأله به د دې مسألې نه بدله ده دلته بل مسأله ده دا طالب ما دا زید می وکیل کړو کراچۍ کې د اخیستل خرڅول کول نو څه شي خرج کړو به د عیب په وجه د ترد شو نو دا رد وکیل ترد موکل ته دی بل رد ته ضرورت نه لري یو رد بکیږي اما غرض چې وکیل ته وشو بعینه رد د چاته شابسي موکل ته دی به مستقل مقدمه نه دایره چې ما ته مشتری رد کړی دی نو زه موکل ته رد کوم بس یو رد کافی دی وهذا بخلاف الوکیل اذا رد عليه بعیب بالبینه چې کله د تدا مبيحه واپس کړې شو د عیب په وجه خو په شاهدان ورته واپس شو حيث يكون ردا على الموكل دا رد وکیل ته بعینه رد د موکل ته لأن البيع هناك واحد زکه د وکالت په صورت کې یو بيع راغلی ده د موکل کړي دی د یو څه خرڅ کړي دي خرڅول یو ځل شوی دی او په ما نحن فيه کې بایع په مشتری اول خرڅ کړي دي مشتری اول په مشتری ثاني خرڅ کړي دي دوه بيع راغلي والموجود ها هنا بيعين او دلته دو بيع موجود دي فبفسخ فبفسخ الثاني لا ينفسخ الاول نو دلته د دویم بيع په فسخ اوله بيع نه فسخ کیږي وان قبل بغیر قضاء القاضي له ان يرده او کچرته مشتری اول او د مشتری ثاني په مابین کې رد راغله خو بغیر قضاء قاضي فیصله نه وکړي د دوی پر رضا شوی و نو چې د دوی پر رضا شوی و دا بيع جديده د په نظر سره ثابت ده دا په نظر سره ثالث ته څه شي شبزي یعنی په نظر سره بایع ته دا بایع جدیده ده یو بایع د مشتری اوله د مشتری ثانی په مابین کې مخکې شوی و او دا رد دا دویمه بایع ده د دوی په مابین کې فسخه ده خو ثالث ته دا بایع جدیده ده نو دا نشي واپس کوي ليس له ان يرده لانه بيع جديد في حق ثالث زکه دا په حق د ثالث کې بيع جديده ده وان كان فسخا في حقهما اگر چې د مشتريینو په مابین کې دا فسخه ده والاول ثالثهم او پایو خود دوی ثالث دی وفي الجامع الصغير او په جامع الصغير کې فرمایلی دي چې وان رد عليه باقراره بغیر قضاء بعيب لا يحدث مثله بل مسأله ده مسأله ده ده ما یو غلام بایع یو غلام په مشتری اول خرج کړو خود د ګوت شپګ وي شپګ ګوتې وي بیا مشتری اول په مشتری ثاني خرج کړو بیا مشتری ثانی د دې شپږمې ګوتی په وجه باندې مشتری اول ته رد کړو خو بغیر قضاء ان که به قضاء ان وې نو بیا خو فرق نه وو بیا د مشتری بایع ته رد کوي خو خبره بغیر قضاء ان کې ده بغیر قضاء ان رد کړو او عیب داسې عیب ده چې لا یحدث نو نه پیدا کیږي دا مادرزادی وی دا عیب وای شو نو داسې عیب چې بغیر قضاء بغیر قضاء ان رد کړو خو عیب داسې عیب دی چې لا يحدث مثله دی نو د دې عیب په وجه باندې به مشتری اول بایع ته واپس کی اگر چې د بغیر قضاء ان واپس شوی دی خو به هم دا واپس کوي شي شابه سي بایع ته ځکه دا خو بدیهی ده چې دا د بایع د کور نتللې ده دا عیب ځکه دا مادرزادي عیب دی وفي الجامع الصغير او په جامع الصغير کې فرمایلی دي طالبان هدايه وایي او بیا چې و بیان ورنه پښتنه وکړي چې د امام صاحب کتابونه او خیاده ته بیان نه وړي دا جامع الصغیر نه دی جامع الكبير جامع الصغير سير الكبير سير الصغير مبسوط زیادات دا کتابونه دي امام محمد د امام صاحب د خلی نه لیکلي یو مناظره کې و بي ده هغه اهل سنت په درې طلاق مناظره ده نو اهل سنت یو نیم سر دلیل پیش کړه او بي دوه دلیل پیش کړه او په دې دوه دلایل دیش دیش اعتراض وشو او هغه کم چې دیوبندي و نو هغه یو نیم سل دلیل پیش کړی الیاس ګومن سه پکې ثالث خو به هر تقدیر دا دیوبندي عالم چې هغه پکې صدر ثالث نو صدر لوی خسته خپل مناظره ده د درې طلاق دا دیوبندي ورته د عبد الله ابن امام احمد د کتاب نه حواله پیش کړ د امام احمد زوی دی عبد الله نومي نو هغه وی چې درې طلاق درې دی او به ورته ما ته سند پیش کړ هغه وی ساده دا د امام احمد د زوی کتاب دی د خپل پلار د خلینې لیکل دی سند خو دې ته وی چې هغه طالب د دنه نقل کړي د دنه نقل کړي د مان نقل کړي چې زما د خلینې ولي کړي کې سند د کوم ځای دا په دغه د خلینې لیکل نو دا د امام صاحب د خلینې لیکل خطا کتابونه وفي الجامع الصغير او په جامع الصغير کې فرمایلی دي چې و ان رد عليه باقراره بغیر قضاء کچرته د ته واپس کړې شو باقراره د د په اقرار بغیر قضاء خو بعيب لا يحدث مثله دا داسې عیب په وجه باندې چې لا يحدث مثله د لکه پاس نقطې لیکل کل اسبع الزائده او الناقصه لم يقل له ان يخاصم الذي باعه نو دې مشتری اول ته حق نشته چې د مخاصمت کی الذي باعه د بایع سره خپلا يحدث مثله کوم داسې مسأله ده چې دا د بایع سره مخاصمت نشي کولای اگر چې دلته یقیني د عیب د بایع د کور نه وتلی ښه صورت ته مسلې دا دی اول په مسله ځان پوي کا ګوره بایع په مشتری باندې غلام فرض کړو ایجاب او قبول او قبض درې واړه وشو خو قبض کې خو طریقه دا و چې اول په کار دی چې د سمن قبض کړي وي او به ورسته مشتری مبيعه قبض کړي وي اولا طریقه دا و خو دوی خلاف الاولا طریقه وکړه ایجاب او قبول او قبض د مبيعي وشو مبيعه مشتري قبض کړه صحیح شو اوس به مشتری دفع الثمن کوي کنه دفع الثمن پاتې ده نو مشتری ورته وای چې په دکې عیب ده زه دفع الثمن نکوم خپل مبيع دی واله په دکې عیب ده او بایع د دینه منکر ده نو اوس به مشتری په دې مجبورو چې دفع الثمن کوي کنه به مجبورو اوس په دې پوه شوي مسأله دې کې ذکر کړي نو دې فرمایي چې نه مشتری به په دفع الثمن نه مجبوروي چې هغه دعوه کړې ده چې په دې کې عیب ده نو مشتری په دفع الثمن مو مجبوروه ګور ومن اشترى عبدا چا چې واخیستو یو غلام فقبضه قبض کړو اجابه او قبول شو او مبيع قبض شو سمن پاتې دي فدعا عیبا نو دلته مشتری په کې دعوه د عیب وکړه لم یجبر نه بشي مجبورولې مشتری یعنی لم یجبر المشتری مشتری به نه مجبورولې شي په څه شي به نشي مجبورولې علا دفع الثمن په ورکړې د روپۍ خب نه به مجبورې مسله خو دې پورې ختم شو د دین ورسته به څه کوو د دین ورسته بیا بایع ته قسم ورکو په عدم د عیب بایع ته به وایو چې ته قسم وکړه چې په دې کې عیب وکړه بنو صحیح شو نو کبایا قسم وکړو په عدم د عیب نو څه چل بکیږي بیا مسله به څنګه کیږي دفع د سمن بنه کوي ها شابه کبایا قسم وکړو بیا به څه چل کیږي دفع السمن به بیا کیږي ٹھیک شو او کبایا قسم نه کولو مشتری شاهدان به قائمې په دې عیب نو چې مشتری شاهدان په عیب قائم کړ بیا به څه چل کیږي عیب ثابت شو بیا به دفع سمن کیږي که بنه کیږي بیا بنه کیږي په خبره خو پوه شوي نو یا به بای قسم کوي یا به مشتری شاهدان قائمي نو که بای قسم وکړو دفع سمن بکیږي او که مشتری شاهدان قائم کړو بیا به دفع سمن نکیږي دلته اوس اعتراض راځي چې دا حتی نو دا یو خو غایه کې دی شي چې يحلف البایع دا بل خو غایه نشي کېدای د چا د پاره د دفع الثمن د پاره ځکه یو صورت کې دفع الثمن دی دا خو غایه کې دی شي په دې بل صورت کې خو دفع الثمن نشته نو حاشیه کې خلوی تحقیق دی ټول را نقلونه زر تلند وایم چې دلته غایه مقدره ده دا سی وایم لم يجبر على دفع الثمن دلته بینه مجبوره په دفع الثمن حتى يظهر الحال ومن اشترى عبدا فقبضه فدعا عيبا نو د دعوه د عيب وکړه لم يجبر على دفع الثمن نو دا بنه مجبوره په دفع الثمن او تر کومه پورې بنه مجبوره وای حتا يظهر الحال تر دې چې خبره واضح شي اما دفع الثمن دا پدې کې چې ان يحلف البايع چې بایع قسم په عدم د عیب وکړي او رد المبيع رد المبيع او يقيم المشتري والبينه په دغه صورت کې چې مشتري شاهدان قائم کی لانه انکر وجوب دفع الثمن زکه دلته مشتري منکر دی د دې خبرې نه چې په د باندې دفع الثمن واجب دی نو د دې نه منکر دی دی وای په ما دفع الثمن نه دی واجب او دفع الثمن ولې نه دی واجب ګوره دفع الثمن کله واجبېږي چې کله په مبيعه کې د د حق تعین شي تاسو مخکې ویلو چې د مشتری حق په مبيعه کې معین شي نو بیا به دفع الثمن کوي چې د بای حق په ثمنو کې متعین شي مخکې مسله دې زده ده د مشتری حق چې په مبيعه کې متعین شي نو اوس د بای د حق تعینم پکار دی د بای حق په ثمنو کې دی او د د حق تعین چې په ثمنو کې راځي دا تعین په دې راځي چې دا پیسې قبض کړي دفع د سمن وشي نو دفع سمن هل تکیږي چې د مشتری حق په مبيعه کې معین شي او د دعوه د عیب کړي دا نو د حق په مبيعه کې نه دی معین نو چې د حق په مبيعه کې نه دی معین نو دفع سمن په دنه دی واجب چې د بای حق په سمنو کې معین شي حيث انکر تعین حقه زکه د انکار کړي د تعین د حق خپلنا بدعوه العیب په دعوی د عیب ودفع الثمن اولا او دفع د ثمن اولا دا خو د دې د پاره کیږي چې لا تعین حقه د دې د پاره چې د بای حق متعین شي بإزاء تعین المبيع په مقابله د تعین د مبيع کې د مشتری حق په مبيع کې متعین شوی نو د دفع الثمن په وجه د بای حق په ثمنو کې معین شي ولانه لو قضى بالدفع دوهم دا چې چرته قاضي فیصله په دفع وکړي قاضي مشتری خو دعوه د خيار عیب کړی دا او د عیب دعوه کړی دا قاضي فیصله وکړه چې تا ول دفع الثمن او که عیب سره به ګورو زه بس دفع الثمن وکړو عیب سره خو به ګورو نو هغه عیب ثابت کړو نو چې عیب ثابت کړو نو واپس به دا پیسې اخلي مشتری ته وي ورکړي یو ځل د مشتری نه واخیست بایع ته ورکړي او بیا به د بایع نه اخلي واپس به مشتری ته ورکړي چې عیب ثابت شي چې زما یو غلام دی او په دې طالب می خرڅ کړی دی او د پکې دعوه د عیب وکړه نو چې دعوه د عیب وکړه زه اقرار نه کوم د عیب زه ور سره د عیب نه منم نو دته به وایو چې شاهدان پیش کړه چې تا دعوه د عیب کړې ده د عیب په شاهدانو ثابت کړه د څه وایي وایي زه شاهدان مشته خو شام کې دي لري دي راځي نو اول دلیل خو شاهد اول دلیل اقرار ده اقرار خو نشته اقرار د عیب دویم دلیل څه شه ده شاهدان شاهدان هم نشته فلحال نشته ورسته راځي دریم دلیل څه شه ده قسم کنه نو به دې دریم دلیل ته ورجو شاهدانو ته به انتظار نه کوو ګوره د دلایل په ترتیب کې اول دلیل اقرار دی دویم دلیل شاهدان دي دریم دلیل قسم دی اول دلیل نشته ځکه با اقرار نه کوي دوهم دلیل شته خو ځند دی شاهدان شام کې دي او دریم دلیل ته به ډایرک رجوع نو دریم دلیل قسم دی فإن قال المشتري کچرته مشتری ویل شهودي بالشام زما شاهدان دومره لري دي چې درې ورځې ورته سفر کیږي د سفر په اندازه لري دي اتیا کیلومتر لري دي څه کم اتیا کیلومتر کنه اتاوی راځي باندې باندې اتاوی کیلومتر لري دي استحلف البائع ندلت ببائع ته قسم ورکړي ودفع السمن او دفع د سمنو بوش نو بس په قسم فیصله وکړه یعنی اذا حلف چې کله بای قسم وکړو نو په قسم فیصله وکړو ولا ينتظر حضور الشهود او حضور د شاهدانو ته به انتظار نه کیږي لئن لفی الانتظار ضررا بالبائع ځکه په دې انتظار کې بایع ته ضرر دی وليس في الدفع كثير ضرر به او چې دفع د سمن وشي نو په دې کې خو ډیر ضرر نشته ډیر ضرر ځکه نشته چې فیصله وشوځه باید قسم وکړو فیصله د دفع الثمن وشو نو چې فیصله د دفع الثمن وشو ورسته د مشتری شاهدان راغله درې ورځې بعد راورسې نو چې راورسې د بیا بنوي فیصله ورته لانه على حجته ځکه د په خپل حجت پاتې ده اما اذا نقل لازم العيب او کچرته بایع د قسم نه انکار وکړو اول دلیل خو اقرار دویم دلیل څه شو قسم بیا ته قسم متوجه شو که قسم یې کړو د خبره ثابتېږي که قسم یې ونه کړو د مشتری خبره ثابتېږي خو شو اما اذا نقل کچرته بیا د قسم له انکار کړو لازم العیب نو لازم شو عیب لانه حجه فيه ځکه انکار د قسم نه د حجت د په ثبوت د عیب کې فيه یعنی فی ثبوت العیب دا په ثبوت د عیب کې حجت ده ومن اشترى عبدا فدعا اباقا بس لکه نه قتل هم دي قتل هم یو په یو ومن اشترى عبدا فدها اباقا ګور اول خارج کې ټوله مسأله زده کړه ټوله مسأله دا ده چې یو بالغ غلام دی او دا ما پتا باندې خرج کړو چې ما پتا باندې خرج کړو تا پکې دعوه د عیب وکړه عیب اباق دی چې دا تخدیدل دی مشتری ویل چې دا تخدیدل دی تاسو خو مخکې مسله زده کړې و چې کله بایع سره تخدیدل او بعد البلوغ او د مشتری سره بعد البلوغ و تخدیدو ندلته برت کیږي کنه کله دوړو سره قبل البلوغ تخدیدل او دلته بمرت کیږي او که د بایع سره قبل البلوغ تختیدل او د مشتری سره بعد البلوغ تختیدو دي کې برد نه کیږي دلته اوس د دواړو سره بعد البلوغ تختیدل نو دلته خورت کیږي کنه نو ما په د په یو مشتری باندې بایع په یو مشتری باندې غلام خرج کړو مشتری ورته ویل چې دا زما سره تختیدل نو چې مشتری ویل چې زما سره تختیدل او بایع منکرو نو مشتری به شاهدان قائم کی نو اوس خبره به اباق اول تر وو ځکه اباق اول هم ضروری دی ما درته ویلو چې دواړه اباق به بعد البو نو اوس به اباق اول ثابت دي نو بیا ته به ویل شي چې ته اباق اول منی کنا نو کده اومنلو خورت به کی ورته او کده د اباق اول نه انکار وکړو نو بیا به مشتری دو نور شاهدان راولي پاغي به اباق اول ثابت کی نو که نور شاهدان وو اباق اول به ثابت شي مبيع برد شي او که نور شاهدان نو اباق اول نه ثابتيږي مبيع نه رد کیږي صورت مسالې باندې پوه شو نو دوه ډلې د شاهدانو براولي اباق ثاني به ثابتي ځان ته اباق اول به ځان ته ثابت چې دا اباقسانی شوی دی ګوره ما درته ویلي چې اول به په شاهدانو اباقسانی ثابت کی دا غین وروسته به بیا څه چل کې شابه شي په اباقي اول کې بیا اقرار کوي که اقرار نو بیا به شاهدان قائمي په دې اباقي اول که شاهدان هم نو بیا به قسم کوي په اباقي اول وای شوي بیا به درې دلایل قضا والمراد والتحلیف مراد دا دی چې دا قسم بنه ورکی چې لم یا بق عنده چې دا د بایع کرنه ده تختیدل یعنی په اباق اول به قسم نه ورکی په اباق اول به کله قسم ورکی چې کله اباق ثانی ثابت شي چې اباق ثانی ثابت شي بیا په اباق اول قسم ورکی لأن القول وإن كان قوله زکه قول اگر چې د بایع قول ده زکه د منکر ده مون خبره پام دي کې فرض کړی دا چې د اباق نه منکر ده او قول د منکر معتبري ولكن انکاره لیکن انکار د بیا چې د انما يعتبرو د معتبرول شي بعد قيام العيب به ورسته د قيام د عيب نه پدې غلام في يد المشتري په زوليادې د مشتري کې چې په زوليادې د مشتري کې اباقي ثاني موجود شي نو چې اباقي ثاني موجود شي نو بیا به د اباقي اول په باره کې د انکار ته اعتبار وکړي وای شو او که باکستاني نه ثابت شوه نو د باقي اول نه د انکار کل عدم دی انکار او اقرار څه پروا نه لري کله اقرار کړي وي چې باقي اول شته او که انکار کړي چې باقي اول شته تر څو چې باکستاني نه ثابت شوه د حق درد نه لري ما تاسو ته ویلو چې دواړه باقي نه راغلي حق درد نه لري چې دواړه باقي راغلي به حق درد لري په خبره پوهیږي او چې باکستاني ثابت شوه نه حق درد نه لري ای باقی اول کې مقری او کې منکری هغه ته د سر اعتبار نشته خو چې باقی ثانی ثابت شي نبی ای باقی اول ثابت اول غواړي دلته اوس انکار او اقرار دواړه ممکن ومعرفته بالحجه ومعرفت تقيام العيب یعنی د اباقی ثانی د په حجت راځي فاذا قامها اوس مشتری ثانی شاهدان په اباقی ثانی قائم کړ ای باقی سنی په شاهدانو ثابت شو خبره ای باقی اول تراغله د ای باقی اول درې دلایل دي اقرار دانه کیږي شاهدانو دام نشتا زپاتی شو شابسه قسم نو قسم په کومه طریقه ورکوي قسم به علی الحاصل ورکوي یو قسم علی البتات دی بل قسم علی الحاصل دی نو کوم قسم به ورکوي قسم علی الحاصل دا څه ورته وي چې بالله تعالی ته په الله قسم وکړه چې لقد باعه وسلمه الیه دا دو کار تا کړی یو بیع بل تسلیم وما ابق عنده قط او دا غلام ستا په کور کې د سره تختیدلم نه دی بیع دې مو کړو تسلیم دې مو کړو دا غلام دې په کور کې بالکل نه دی تختیدل کذا قال فی الكتاب یا دې په دې طریقه قسم علی الحاصل ورکی پوه شئ وان شاء حلفه یا دې په دې طریقه قسم علی الحاصل ورکی چې بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي په الله قسم وکا چې د دې مشتری حق د مشتری حق درد نه لري پتا په هغه طریقه چې هغه دعوه کوي من الوجه الذي د کوم وجه نه چې هغه حق د حق د رد دعوی کوي نو په کومه طریقه چې دی د حق الرد دعوه کوي دا حق الرد نه لري نو دا د قسم علی الحاصل ورکی دا دویمه طریقه شو یا دریمه طریقه دا چې بالله ما ابق عندك قد قسم په الله چې ستا سره بالکل نه دی تختیدلې دا درې طریقې د قسم شو او درې وړه قسم علی الحاصل دی دلته اوس بای حلی نشي کولای دا څلورمه طریقه باندې قسم مو ورکوه ځکه دلته بایع په زړه کې یو څه راولي او تا په نیت کې به بل څه اما لا يحلفه بالله لقد باعه وما به هذا العيب دا څه قسم مو ورکوه چې ته دې بایع ته داسې و چې ته په الله قسم وکړه چې د خرڅولو په ټیم کې دې تختیدل او کنو تختیدل صحیح یا خرڅول او د خرڅولو نه مخکې تا چې کله خرڅ کړو نو د دې خرڅولو تر وخته پورې ستا سره نو تختیدل دا چې قسم ورکو ځکه کله کله داسې وي چې د خرڅولو تر وخته پورې نه تختیدل د خرڅولو نو ورسته او د تسلیمولو نه مخکې تختیدل وای شو یو د بیع زمانہ ده یو د بیع نه مخکنی زمانہ ده یو د بیع نه وروسته او د تسلیم نه مخکې زمانه ده په دې هر زمانه کې چې د تختیدلې وي حق الرد لري بای مشتری حق الرد لري د بیع نه مخکې تختیدلې حق الرد لري د بیع په وخت کې تختیدلې حق الرد لري د بیع نه وروسته د تسلیم نه مخکې تختیدلې بیا هم حق الرد لري نو دلته چې ته ورته وای چې بالله لقد باعه وما به هذا العيب د خرڅولو په ټیم کې پکې دا عیب نه نو ټیک ده د خرڅولو په ټیم کې بنئ خو د خرڅولو نو ورسته د تسلیمېدلو نه مخکې خو به پکې وي کنه نو د حق رد لري نو دلته به د پنیت کې دار ولي چې د خرڅولو په ټیم کې عیب نه خو ټیک ده نو نو دلته مشتری ته نقصان دی وسه نو داسې طریقه باندې قسم ورکړه ولا بالله لقد باعه وسلمه دا سي قسم مو ورکوا چې باعه وسلم هو ما به هذا العيب د بيع او د تسلیم د مجموعي په زمانہ کې پکې دا عیب نو د مجموعي په زمانہ کې ځکه یوازې د تسلیم په زمانہ کې وای شو بيع او تسلیم چې مجموعه را واخلي نو دا عیب پکې نو ولې نو رفع د ایجاب کلی دا کنه رفع د ایجاب کلی کله په زمند سلبي کلی کې وی کله په زمند سلبي جزئی کې لکه دا زر طالبان دي زویم چې زر وړ زر نه دی راغلي د دې زر نه دی راغلي دا رفع د ایجاب کلی شو دا کله صادقې په زمن د سلب کلی کې چې یوم نه دی راغلی کله په زمن د سلب جزئی کې چې نیم راغلی نیم نه دی راغلی خو شوي نو دلته اوس د دې دواړو په زمانه کې عیب نه و ځکه د یو په زمانه کې و د بل په زمانه کې خو شوي سلبي جزئي لأن فيه ترك النظر للمشتري زكا بدي ترك النظر دي مشتري تا لأن العيب قد يحدث بعد العيب زكا عيب كلا كلا را إذا كيكي بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد او دا موجب دا پر دردي والاول ذهول عنه اول اول سورة كم يو چې لقد باعه وما به هذا العيب دا چې زهول عنه دا غفلت ته د حدوث د عیب نه بعد البيع قبل التسلیم په اول کې کې دی شي بعد البيع قبل التسلیم عیب راغلی نو د دینه په کې ذهول او غفلت دی وسانی دا دویم دویم کم یو چې رفع د ایجاب کلی په کې راغلی چې لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب نو دلته یوه متعلقه بالشرطین دلته د سړی وهم ترازی چې دا عدم د عیب به متعلق تر مجموعه د دوړو شرطین پوری وي یعنی د مجموعه په زمانه کې نشته ځکه د یو په زمانه کې شته او د بل په زمانه کې نشته فیتاوله نو د تاویل کوي فی الیمین په دې قسم کې دا خو اسی د احتیاط لپاره د مسله ذکر کړه کني ګوره یو طلاق دی بل قسم دی په دې دوړو کې مسأله دا ده چې په طلاق کې نیت د طلاق طلاقی ته اعتبار دی د طلاق ورکون کې نیت ته اعتبار دی په طلاق کې د چا نیت ته اعتبار دی د طلاق ورکون کې او ظالمان دي تا ته طلاق درکې نو طلاق په دوه قسمه دی یو طلاق النکاح ده بل طلاق القیود ده د پابندۍ او نه ازادي ده مخکې هم تاسو ته ویلو یو طلاق النکاح دی بل طلاق القیود دی نو چې تا ته طلاق درکې نو ستان یت ته اعتبار دی ته ظالم که مظلومی نو کته نیت ته طلاق طلاق النکاح کړو طلاق واقع شو او کته نیت ته طلاق القیود کړو نو طلاق نه واقع کیږي د دې طلاق ورکون کې نیت ته اعتبار دی طلاق ورکون کې ظالمی کو مظلومی په هر صورت کې د دنیت ته اعتبار وایي او یمین بالله چې په لفظ د الله قسم ورکړي نو بیا دلته دا قسم کوون کې که مظلوم وي د دنیت ته اعتبار قسم ور قسم کوون کې چې څو قسم کوي نو د قسم کوون کې نیت ته اعتبار ده کله چې د مظلومي او کده ظالمي نو د قسم ور کوون کې نیت ته اعتبار ده نو کده هر نیت کړي د قسم ور کوون کې نیت ته اعتبار خو احتیاطا د دا قسم علی الحاصل ذکر د قسم مسلم ذکر فتاوی شامینه می دا درته فیتأوله فی الیمین نو د تاویل کې به په خپل قسم کې نیت بدلی او یا ارا عند قیامه چې کله دا عیب موجودی وقت التسلیم دون البیع ولو لم يجد المشتري بينه على قيام العيب عنده دو اباقه دي کنه یو اباقه ثاني ده چې هغه عند المشتري ده بل اباقه اول ده چې هغه عند البائع ده اول به اباقه ثاني ثابتي که اباقه ثاني ثابت شو بیا به اباقه اول طرف ته رجوع کیږي د اباقه اول درې دلایل دي اقرار شاهدان او قسم خوښ خو زه اباقه ثاني ثابت نشو اوس مشتری وای چې زای باقی ثانی خو زنه شم ثابتوله خو د باقی اول په باره کې به خبره کو د باقی اول کته اقرار کوي فبها کنه زب شاهدان پیش کم قدم نوی ته قسم وکي نو آیا د باقی اول قسم ورکوي شي کنه باقی ثانی نشي ثابتوله نو د فرمای چې نه باقی ثانی چې ترڅو نه ثابت کړي د باقی اول خبره مکوه ولو لم يجد المشتري بينه کچرته مشتري شاهدان پیدا نکړه على قيام العيب په قيام د عيب عنده يعني عند المشتري يعني مطلب دا چې اباقي ثاني په شاهدانو ثابت نکړي زلک سهو شو اباقي ثاني په شاهدانو ثابت نکړي شو خو شوي اوس بایع ته وای چې ته د اباقي ثاني منی کني منی اباقي اول کې خبره نه ده اباقي ثاني کې خبره مشتری ثانی مشتری خو ام باقی ثانی په شاهدانو ثابت نکړو اوس بایع ته وای چې تیم کمنی خفه بها کنی منی قسم وکړه په چې قسم وکړه په ام باقی ثانی قسم نو د ته وای چې ته قسم په ام باقی ثانی وکړه نو ام باقی ثانی باندې د ته قسم ورکوي شي کنه نو فرمای ولو لم یجد المشتری بینتا کچرته مشتری شاهدان قائم نکړو علا قیام العیب عنده په قیام د عیب باندې عند المشتری و اراده تحلیف البایع اراده وکړه چې بایع ته قسم ورکی په کومه باقه په اباقی ثانی یعنی بل اباقی ثانی نو تاسو هم مخکې ویلو چې په خپل ملک کې قسم علی البتات او د پردي ملک قسم کوم قسم قسم علی العلم کنه نو دا خو اباق عند المشتری دی نو دلته قسم علی العلم ورکوي شي کنه پوه شو چې بالله ما نعلم انه ابق عنده چې په الله قسم دی چې موږ ته دا علم نشته چې انه ابق عنده چې دا د مشتری په کور کې تختیدل دی نو آیا په دې اباقی ثانی قسم علی العلم ورکوي شي کنه نو يحلف علی قولهم د صاحبانو په مذهب قسم علی العلم ورکړي شي واختلف المشايخ على قول ابي حنيفه او د مشايخ د امام سي په قول کې اختلاف دی یو قول دا دی چې د اباقي ثاني په باره کې به قسم على العلم ورکی او یو قول دا دی چې د اباقي ثاني په باره کې به قسم على العلم نه ورکوي لهما د صاحبانو د لپاره دلیل دا دی چې ان الدعوه معتبره دلته دعوه د مشتری معتبره ده دعوی صحیح ده د دې اباقسانی په باره کې دعوه صحیح ده نو چې دعوه صحیح ده دعوه په دریو دلایلو ثابتېږي اقرار شاهدان او قسم اقرار نشته شاهدان نشته نو قسم به وي حتی يترتب عليها البينه تر دې چې بینه ور باندې مرتبيږي نو چې بینه په چا مرتبيږي معلومیږي دا چې دا دعوه صحیح ده نو چې دا دویم دلیل ور باندې مرتبيږي فقضا يترتب التحلیف نو دا دریم دلیل به ور باندې مرتبيږي ولهو د امام صاحب د پاره دلیل دا دی على ما قاله البعض د امام صاحب خود قول دی یو قول خو دا دی چې قسم علی العلم د اباقسانی په باره کې ورکا نو دې کې خو د صاحبانو سره متفق دی د دوی د پاره د صاحبانو چې کوم دلیل دا د امام صاحب دلیل هم دی او دا دویم قول د امام صاحب چې د اباقسانی په باره کې به قسم علی العلم نور کوي د دې لپاره دلیل دا دی چې ان الحلف يترتب على دعوه صحیحه دا صغرا حلف په صحیح دعوه مرتبيږي وليست تصح الا من خصم ده کبرا او دعوه د خصم د طرف نه صحیح وي ولا يسير خصما فيه ده کبرا ثاني ده او مشت ولا يسير خصما فيه الا بعد قیام العیب او نه ګرځي کې دا مشتری خصم په دې اباقی ثانی کې دا د بای خصم نه کیږي الا بعد قیام العیب فی الا بعد قیام العیب مگر واستد دینه چې دا اباقی ثانی ثابت کی نو چې اباقی ثانی د ثابت کړي نه ده نو مشتری د بای سره په دې اباقی ثانی کې خصم نه ده نو خصم چې نه ده نو خصم هم نشي ورکول قسم خو خصم ورکړي او مشتری په اباقی ثانی کې د خصم نه ده ترڅو چې ثابت کړي و اذا نقل عن اليمين د صاحبانو په مذهب خو به باقی ثانی کې قسم ورکوي اوس کده قسم نه انکار وکړو بایع نو یو قسم نه خو انکار وکړو نو باقی ثانی ثابت شو خو شو باقی ثانی چې ثابت شي نو اوس به باقی اول ثابتيږي نو دا غي د پاره به دویم قسم ورکړي ای باقی سانی چې ثابت شي باقی اول درې دلیل دي کنه نو دریم دلیل بیا قسم دی یحلف بیا به قسم ورکوي ثانیا للرد د پاره درد علی الوجه الذي قدمناه باغه طریقه چې مخکې موږ ذکر کړو چې قسم علی الحاصل باور کوي قال رضی الله عنه مصنف سے فرمای اذا كانت دعوه في باقي الكبير چې کله دعوه په باقي الكبير کې و يحلف داسې قسم به ورته ورکوي بعد البلوغ چې اباق د مشتری په کور کې راغلی قبل البلوغ د بایع په کور کې راغلی دا موجب درد نه دی قسم على البتات معنا قسم على القطعه لکه ګوره ما چې قتل کړي خدای نه خواسته نو ما ته به داسې وای چې ته په الله قسم وکړه چې تا قتل کړي کنه قتل کول په دې فعل برته قسم راکړي قسم علی الفعل مرته